نو دې کې اشاره د هغه قوم دا هغه جرم عظمت تر چډر نه کاراو بد کار کوخه نو ګوره په یو څو وجو باندې دا واقعا ممتاز ده یو تمهید ولا یخره درجه خصوصیت ته چې تمهید کې ذکر وکړ ابراهیم علی السلام او داغه د زی یو شو دویم ترتیب لري راجی بره نور زینو کې دا څنګه راغلی مخکې خبره ورستو کړی دا ورسته مخکې کړی دا ولی ترتیب پکې نه دراوسته صرف راجم کړی دی هغه واقعات لکه ورستو دا و چې راځي وقضینا الیه مدا صرف د جمع د پار راغلی دریم دا عذاب ابتدایم خولدا او انتهای پکې هم خولدا چې عذاب په شروع کېږي نو مصبحین د سبا وخت وي اچې مشرقین نور سو راخیږي نو دغه وخت پورې به کاته ټوله ختم شي انتها او ابتدا ولا دواړه کولې او سلورم داغي په ګناه او جرم باندې په سرکشه او په غفلت باندې د نبی له سلام عمر گواه کړل شهادت او قسم به ذکر کړل داغه د عمر نه او پنځم اقسام په ذکر کړل د عذاب دي دا عذاب اقسام صیحه ده د زمکه الټه کېدل دي عالیها صافلها او باران په دغټو دي درې قسم عذابونه ذکر کړو او شپغم عمومي نخي عبرتونه دي په ګډه فارد متوسمینو او خيار خلقو له دغه شانته هم خصوصي سبق او تعلیم د پکې د پاره د مؤمنانو مسلمانانو دا واقع ډیر عجیب ده او ډیر هیبتناک ده چې دمر په مختلفو طریقو او طرزونو سره ذکر کړی دا نور مختصر دی ښا تمهید ذکر کو فلما جاء آل لوط المرسلون فظهر کلا چراغلو لوط علیہ السلام تا پیغمبران استاد داو آل لوط آل لوط چې کوم بچ کېدو ولا خلق وګنه راغی لرالم ملاقات وسروش قال انکم قوم منکرون ویلو تعالی السلام تاسو یو قوم یې ناشنا تاسو له دې ملک د تاریخ نه نه خبره چې دومره خسته معلومیږي او دغه شان تراغ لې کنه بے پروا اس دغه منکو د قوم د تاریخ او د حال نه جوړ نه خبر چې دې مل منو سره سکی ناغي کې ډېر بحث شو قوم راغلو دلته کې ډېر مختصر غونډه را وسته خبره ترتیب هغه نه کنه ډېر عجیب ترتیب دی واتینا کبل حق او یقینا راغلی نو تا ته په یو حق خبره باندې وینا لصادقون او یقینا مون خامخارشتنیو مونږ رښتیا وایو چې تعالی کوم خبر درکو هغه دار چې عذاب راځي نو ستا حفاظت او د قوم هلاکت بس دا یقین دی نو ستاره حفاظت اول خبره فاسر به اهلک پس روان کا خپل اهل او بقطع من الليل په یو ټوکړه د شپې کې واتبع ادبارهم اتروانیا رستو پدی پسې ولا يلتفت منكم احد ان دې ګوري شاته تاسو نه هسي او تن تا ته حکم دار طریقه دار چې د شپې خري صفات شي نو تبروان شي خپل اهل عیال روان کا هغه به ځان نمخ کې کته بور پس ورستو دا مشر زې مواري دا ولې مشر سره ډېر کمی نو ار وخت بشاته ګوره فکر به چیر سو پاتې خو نشو خیال کوي ګوره نو ته ورستوي چې دا فکر او سوچ بل دا چې یو خو ترستوي نو دې به هم خیال ساتي بل دی په دې باندې الا عمل کول شي ولا التفت منکم احد چې شاته نه ګوري چې ترستوي په دې به روپ پروتي دې به شاته نه ګوري په منډه به مخ کې زور کوي نو د دې جړې په خوسيږي وروره عذاب به شروع کیږي وجاء اهل المدینه یستبشرون اراغلو خار والا خلقو خوشاله دل زیری ورکول یو بل چل کوم بارک شه در خسته ملمان راغلی یستبشرون خوشاله دل تاسو نه کار او پلیت قومخه نو ګورا ملائک هغه راغلی او قوم ذکر یې دا ځای وکړو ادا خورستو چې بیان لوط علی السلام هغه قوم سره پورا چیرلو زور کو داغه نورستو ته ملائکه چې موږ ملائکه یو اول ته ورته وی چې موږ عذاب راولې چې دې په تاسو سره جګړه کې فيه هم ترون چته ته راځي به دي نه مني جنگ کې جګړه کې تاسو سره وګوره ترتیب ټول عدل بدل کاری دا ولې صرف دا واقعیت را جمع کړل چې دا تاسو وره دا یو یو خبره تاسو وره دا سمره درانه خبره ده کنه چې دمر ظالم قوم یو بل له پزیره خوشحالي د ګناه په خبره ورکول نن څه راځي غنښتا چغیم د ګناه په کار یو بل زیر ورکی نو شته په مختلفو رنگونو کې که قتل چاو کو نو خلک بول راځي مبارکي زیر ورکی چې بیغم شي ادا چلوش ادا دی وکړو یره دا حال له خلقو ظلم او زیاته به وسړیو کې اخلاق برازنو مبارکي بول ورکی مقتول نوم بناله او قاتل لبس دغه شانته په نورو کارونو کې چې تاسو فکر او سوچ وکینو معلوم بش درته چې یو سړی وکړ د ګناو کې اداګه به بیا دومره عزت کیږي دومره به خیال ساتل شي خلق راغې وې زیر واخله قال ان هؤلاء ضيفي ولوط عليه السلام یقینا دا زما ملمان دي خبر اوره دا ګوره زما مېلمانه دي ښا فلا تفضحون ما مرسوا کوي ځکه چې د مېلمه به عزت خو قربا رسوای نو واتقوا الله ولا تخزون او یریګه د الله نه ما مرسوا کوي فلا تفضحون ما مشرموي ولا تخزون ما مرسوا کوي قالوا اولم ننهك عن العالمين او یری ایمون تنه من کړی د مخلوقاتنا تا ته موږ نه ویلي چې څوک راځي نو تاسو سره کار نه نه مړی میږي لوط علی السلام به سره ډیر مدد شړ کړی ښا چې څه کومه معنی براتلو دی به ته درې چې وحل پر تاسو څه کوي او دی به ته چې ستاسو سره دې کې څه کار دی دا خو زمونږ یو دستور دی چې مېلمه سره مونږه دا چل نه کړو نو زمونږ نه صبرېږي وردا د هغه عادت وخا چې بدکاری به کوله مېلمانه به نه پرې خو دا ظالم قوم نو ته مونږ نه منل چې مېلمانو دا خلق په بار کې بمو سره خبره نه کې ان به ځان سره یې ساره قال هؤلاء بناتي لوط علی السلام ته عقل خبرې کوي هغه زناور هغه دا حد تر رسیدلو ته وی چې خيار خبره ده دا هاولا ابناتي دا تاسو په دې کورونو کې دا لونه دي زما زه ټول امت لارم کنه دا په دې کورونو کې زنانه دي ستاسو واده کړی دي سن دي ان کنتم فاعلین کې تاسو دا کار کوونکې نو زه رښتیو کې په حلاله طریقه الله تاسو څه زور لګوي خو د شهوت رانه لپاره او دا غي حلاله طریقه شته ده زه یو کې ودونه وګوره هغه وته ویلو کنه چې ته خو پوهې کې چې زمونږ باره کې شوق او کار نشته مونږ چې غواړو نو مونږ هغه ته پرېږده لعمرو کا گواه دیستا عمر شاهد دیستا عمر انهم لفی سکرتهم یعمهون یقینا داخل او بخبلا سرکشه او بیوشه کې بالکل سرګردان وو وګوره ته کنه هی چې په کومه سته کې پراتو لعمرک استا عمر گواره ستا په عمر د قسمی شهادت د قسم د شهادت ته دا په نور واقعاتو کې شرط او دور الفاظ دا خصوصیت تر دې واقعا د سورته حجر چې د پیغمبر ژوند په گواک ها نو دې پکې منځ کې دی له زور نه ورکړه او بیا دا غي واقعیا پوره کړي فاخذتهم الصيحه فسونه ول دی لرا یو چغه مشرقین په وخت د سبا کې په وخت د نور خطو کې تر دا وخت په زمکه اوچته شو او جوړه کېده کانی په ورې د لست راځي یا دا درست شروع شو او دغه وخت کې به چغه عمره لږ کړه انوار راو خوت الصيحه چغه په وایل شو فجعلنا عاليها سافلها نو ګرځول مونږه برغاړه د دې زمکه لاندې طرف د دیتا اپ ساید ډاون هم کړه بالکل الټا هم کړه دا بل قسم عذاب وان قرنا عليهم او راور مونږه په دې باندې حجارتن غټي بارانو په دغټو وکړه من سجیل د کانو په خوشونه پاخه ټکری او کانی هم پر اورول چې پاغه باندې ولګي چې زخم بیا ځای نه راځي ښا د دې زخم دومره وخت ځای نه نور راغلي دا د ظالم قوم نور چې خې زخمی کې ښا کانی په اورول دی باندې باران پتا مونو چې کوی ایسو اکیدین چې پتا مرګیو چې را بارانو نشنو توبه توبه اړیر نه کاری او بداوی ها چړیر نه کار خلق به غلط خلق به نقصانی پدې نه کیږي باران اړیو دا وای ندی بام غره چې د باران پتا موک نکانی په ورول غټي په ورول دا څه آزاد در دنیا په ژوند کې ان فی ذالک یقینا بدی کی لآیات للمتوسمین خامخا دلائل د بار د فکر کوونکو سوچ کوونکو متوسمین چری د معمولی نه خنه معمولی خبره نه ډیر لوی سبق حاصله هغه متوسم وي نبی علیہ السلام ویلو ان لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم دا الله لپاره دا خلق شته یعنی مؤمنان بندگان چې هغه نور خلق پیژنې په توسم سره په فراست سره کله ویلو د مؤمن د فراست نو یری کې وره دې سره ته وګور نو پتا به پوه چې دا سره دوره قبيله والے دې قبيله والے دې دومره وبو کړي ها دوره پته لګی کنه چې ته انسان ته وګوره دا شکل ته وګوره نو ته په دې پوه چې د دینداری غالبا یا پکې بيدینی غالبا ها یره دنیا سيزونه د کافر قوم طریقې خوخه کنه د پیغمبر سره مینا محبت ته پونځه د څه خوخه دي هغه چې ته باندې ته وګورنه تا ته باندې وي دا وګوره او مؤمن به پويږي هر څوک نه ښه او صبح داو چې زمیدار خلک یو ډېر ترلره پورې پويږي په خبره باندې اجه معمولی اشاره او حرکت نړیر سماجمای دا مې خو صفات المتوسمین علم قیاس هم داسې علم دی چې سړی خپل د توګورن تبا پوه شي چې دا یا بخیل دی یا سخی دی یا بهادر دی دغه شان د غوګونو د پوزو د ارسیز نه پته لګي یو باندې خرڅ په نه پويږي ها وانها لبسبيل مقيم او یقینا دغه کلی خامخا باغلار کې مقیم دی هغه کې آباد دشتا نه خېشتا نن چې کوم خلک زیاخوا حجاز تا شانتا نو باقاعده په لار کې وکړي وي چې دا یې پراتی دي اله وړي شوی دی عدل بدل ښکاری ښا ان فی ذلک یقینا بده کې لا آیت للمؤمنین خامخا دلیل عبرت ده پاره د مؤمنانو نور خلق حقوق ګور نغیب وي چې دا د چتا اتفاقیات دي اسی چې ته داسې شویر دا زیر وانو جار دې سامنے دې اچ مؤمن وګور نه هغه به چوهور دې کوم ته قران کې تاریخ پروت دی دا خو دی یو جرم کې اخته وو الوړ کار کو نقصان کار کو نو الله پاک په عقل الوړ چې تاسو د فطرت نه الټا رواني د انسانيت نه الټا رواني د عقل او د شریعت نه الټا رواني نو زمګه په الټا کړه عذابونه پیدا سره ورول نو مؤمن به په دې پوه شي چې هو دا خو دا خبره هغه به عبرت راستي شي اچھا عام خلک وګوري چې په دا کافرو دی ونی بچ دا پاسه چې اتفاقیات حادثات راغلي پورا عبرت نشي راستي ښا دیم واقعا د قوم شعیب علیه السلام وین کان اصحاب الایکه لظالمین او یقینا جو اغا خواندان د بان خامخا ظالمان اغین په شرک کې اختو بت پرسته کې اختو کمیو زیاتی کې اختو لوټ مار کې اختو لارو شکولو کې اختو هغه هم ډیره نه کوله نو ظالمانو ښا فانتقمنا منهم نو موږ سزا ورکړه دی لرا انتقام مو غزاغینا وانهما او یقینا دغه دواړه کلی ادوار قومونه لب امام مبین پاغ لویا کولا ولار کې ښکارا پرات دي لب امام مبین کوم چې دو لوط علی السلام قوم دی کوم ځای کې نو چې دا غي نه لغون تر په خکته شي دی خو نو دا اصحاب الاخری مدین والا خلق یا دا غي نه بار یو بل قوم چې تبان هغه کې به سیدل ځان لا او په دې ګناونو کې اختاو او شیخ علی السلام ته ډیر وی خوږی د خپل نه وړي هغه یو تنو وسم چې تو ګور لبه امام مبین هغه لو یلار کې پراتی دي امام هغه لو یلار ته وایخه او دریم قوم ذکر کی قوم صالح علیہ السلام ولقد كذب او یقینا تکذیب کړو اصحاب الحجر المرسلین خواندانو د حجر مقام د پیغمبرانو د ټول کړو نو چې یو پیغمبر تکذیب دیو کنه داسې شو لکه چې د ټول یو کو المرسلین زکه وې اصحاب الحجر سمودیان یادې صالح علیہ السلام قوم مخکې دغه تفصیل شو سورته اعراف کې اجه دا پارا چې ګوره دا خبره نه مني کنه چې دا په دلایل باندې ثابت شوی ده نو دا ځ قوم انجام بم د هلاکت نه سیوا بل سنې یوا او تم ګره دې بارے کې ډېر فکر من کېګه ما اذان مو بکو د غم دلاتا تسلیات دی پیغمبر پاک ته په ډیرو طریقو سره او نور اقسام دي د معذب قومونو نه پیدا کړی موږ اسمان نه اسمکه چې ان الساعه مخ کې وې کنه نو چا به دا ویلو چې را بیا به څنګه ژوند دي کیږي دا دومره مخلوق الوی واړه څنګه څنګه نو قران وې چې اول ځل پیدا کولو نو دوباره نشي پیدا کولی او هو الخلاق العلیم هغه خو ډیر پیدا کوونکی هغه تاسو ګرانه نه ده سره آشنا نه ده څومره مخلوق لري پیدا کړی کنه د مفسرینو اتفاق دی په دې باندې چې مراد ته سورۃ الفاتحه ده چې هغه آیاتونه دي یا د بسم الله سره او یا رستو انام د علیهم پورې آیات نو هغه بیا بیا لوستي شي مانځ کې بیا هغه د پاره ډیر اقوالو چې دا ولې وته مسانی وي سو کوئی دوه ځله نازل شوی دی سبا کې الفاظ بیا بیا راغلي دي ډیر اقوال لپاره نه دا مونږ تعالی درکړي دي چې ډېر لوی قران دی اباده حق دغه خلاصه ده مقصد د ټول قران نو ټول فکر من کېږي تعالی هم ډېر لوی دولت درکړي نو ویلو چې ام القران هي السبع المثاني سورۃ الفاتحه چې دا هي السبع المثاني والقران العظیم دا هغه آیاتونه چې بیا بیا لوستي شي او دا قران دی لوی نمون د قرآن درکړې دا ستاره تسلی لپاره کافی دی اس فکر مکوخه او د دې په شان دولت بل چا سره نشته سلورم لا تمدن عینیکا موغدوا نظر خپل سترګې خپل الا ما متعنا به ازواجا منهم هغه صدا چې پیدا ورکړلې مونږ پاره باندې باز ډلو تر دینه ازواجا منهم ډېر ډېر چې هغه پکې مالدار دي هر څه شته او تبه ولې هغه ته نه ګوره دا د دنیا غ معمولی معمولی رنگ دی او سر سار دی ختمېدون کې سز دی پنا کېدون کې دی ولا تحزن عليهم بنزم مغم جن کېګا په دې باندې شپغم واخفض جناحك للمؤمنين خکتا کا خپل ارخ د بار د مؤمنانو جناح ارختوي لشي لاسونه توي لشي تر دې مؤمنانو خیال وساته دي تاسو سره په هر وخت کې ملګری شي دي په سخت کې په لوګتن لکه او کله کور پرې کې نو تر دې خیال ساته دغه خلکو ته وګوره هغه کوم چې سامراج دی او سرمایدار دی اپا مال دولت باندې برادری کنه هغه ته وګوره اځه کې یو نظر تاو ګټیک د هوستر کې بوته وګدای نه څنګه چې نازل کړي مونږه دا تقسیم کوونکو المقتسمین کاپ کې دوه قولو تعالی مونږه سبع المثانی درکړي دا څومره نازل کړي قران لکه څنګه چې مونږ نازل کړو عذاب هغه خلقو چې تقسیم به کاو المقتسمین او دویم زه داسې يرون کې ما د عذاب نام يروم څنګه عذاب کما انزلنا لکه څنګه چې نازل کړو موږ عذاب علی المقتسمین باغ تقسیم کوونکو باندې یو معنی تقسیم کوونکو دا چې قران تقسیم کو نو چاوتا شعر وی چاوتا سحر وی چاوتا د ځان نه جوړ شوی مفترا دې تقسیم کو او دیم علی المقتسمین ستا باره کوم تقسیم کې څو د شاعر وي څو د ساحر وي څو د مجنون وي او بل المقتسمین یادا چې لارې تقسیم کړي الکه تا غلار کې کینا او چې څوک راځي نو ورچې دې پیغمبر لرو نه راځي ښا اذان سره کدا غي ضرورت نه وروم کېده او تا غلار کې کینا چې بالکل زوب پرې نه ګور ټول روز پیدا کار کو او بل مقتسمین چې قسمونه خوړل څه ګول قسمونه خوړل چې موږ به قسم وکړل کا چې پیغمبرانو تکذیب وکړو اره دې مقابله وکړو د اخري پیغمبر باندې کوم قسمونه خوړل او وعده کړې چې دې باندې پریزو اره د خلاف وکړو اره د تکذیب وکړو بل هغه چې د صالح علی السلام په وخت کې تو ګور کنه هغه هم دا فیصله کړو چې قالو تقاسموا بالله اے راجم شي قسمونو کې د الله په نوم چې د شپې بور شو عمله به پیو کو اټول به ختم کو بیا که څوک تاسو کې وارسان نو ته به چې بین هم خو خبره ما شهدنا مهلك اهله دا خبره الله به عذاب را وسره هلاکه مداخله کې دا چې آزاد شو قومونو علاقه او کورونو ته ها کچړې دل کې عبرت اخلې بیا ټیک ده کجاړه نه درځنه په زور ځان لا شکل جوړونه کې د دې یاري چې سنتا او تا عذاب ورسي اځه یو ځای دی دی نه نو ویلو ښا نو دې قسمونه خوړل چې مونږ با صالح علی السلام باندې حمله کو دا چې نبی رسول الله په دور کې هم قسمونه خوړل دارون ندوه کې راځم شو ا تقسیم کړو مختلفه معنی دي کنه الذين قران تفسیر کوي هغه خلق دې جعل القران عظیم چې ګرځول دې قران پټي پټي عظیم قران ټوټه ټوټه قسمنا سممنا بل استهزاء خندا به کولا چلکا دا بقره او دا مائده به زماشي او دا عنکبوت به تعالی درکو ادا نمل به رسو کوالي دا خبره به کوله قران ټوکړه ټوکړه بل دا چې قران کې تحریف هم وکړه یعنی په خپل کتابونو کې د قران نه بل معنا خدای خپل کتاب د يهودو نه سواره یې کې تحریف وکړ یو بګی دام قول شته یا د قران باره کې عقیده دا ذکر یا دا ذکر چې سیو منو سیو نه مالو نه نه چل شروع وکړه نبی اسلام ته تر قران بدل کړه مولا دا باز خبره لرکه نه هغه د خپل خوخه آیاتونه راخلې کوم چې د شرک برات کړي نه غوړنوي او چا پکې لا دا کې څه جوړ کړه چې د قران سورتونه ټوکړي ټوکړي کړو نو مانځ کې پکې نور نور سورتونه راځم کړو سورت یاسین کې باندې پورا باس کوخه چې خلق سو کړو قران سره سې دې وظیفو لګلو سې دې ذکرونو لګلو ا د قران چې کوم اصل حق نو ګور هغه ادا نه کړ لګ لګ سورتونه تراواله لګ لګ آیاتونه تراواله لګ لګ جملې تراواله مخکې روستو تراواله عدل بدلې کا پس قسم دې برابتا خامخا موږ به تاسو کو د دې ټولونه اما كانوا يعملون دا غسنه چې دې کول مفسرین ذکر کوي چې تاسو به کېږي لا اله الا الله چې تاسو دې څه حق ادا کړو ساملم کړو څنګه عبادت هم کړو د سنت تاسو به کېږي کنه نبی اسلام د سنت خیالم ساتلو ها د قران مجید خیالم ساتلو د دې ذکر تر دې پورې چې د سترګو رانجې نه دي د دې تاسو بدر نه کیږي نو چې څنګه تاسو د سنت او خیال ساتل او کنه په دې رد ځان بد کارې دو اچا ته ډیر زیاته کلو نه دیو چې د من رانجو به تاسو کیږي نو چا وی چې من رانجو په څنګه بستر وګی لګي نه به وی چې دا دا تلې دا څه کې دا لاس نو دا دې کې کوته وند جوړ شي دا دام باندې دې ډاکې یره داخله خوځګار ده خو ناس ته د سنتو د رنجو نمراد سنتو د پیغمبر چې هغه ته تازه کې او ادا کې کنه نو هغه مرغه چې خلکو وې د رنج پټ کړی لاټو به یاد اوسره ده نبی رسول الله ویلو چې دا ډون به روزه دار دې چې د روزه نیولې ودا الله د پاره نن د مسلمانانو بچی لګي هغه مرغه وجنې ظلم پکې ابه عزت کوي ویدران چې پټ کړی ورته دا نه وی ولې مسترګې ټولې دي نو دا نه چې پیغمبر سنت ته تازه کړی تر دې وجه وجنی ښا تر پیغمبر د سنت نو مواله چې تا پریزي نو چې دا اوس تر کې تور اختیاري نو دی وی چې دا سنت تازه کړی کنه نو قتلې نو د پیغمبر نه ځان پټ کړی سوال نو سو کاله مخکې د څنګه دا کار کړو یا دا خبره ده دروغ دی خلکو جوړ کړی تانه به تاسو کېږي ها نبی علیہ السلام عادتو کې داو کنه رانجو مسواک او سرمنګ زولو کار او وزنو کم اس کم یو ورځ د پاسو تیل استعمالول سر کې ګیره کې دا خو باقاعده اصول او سنت دی پیغمبر نو چې پاره ته ځان بس کوي نو پیغام خاده کې به سو کې اندازو غره نه نو د پاره کینو نارینه ولې دې پکار شونډه سره سره کېږي بیا دې سره دای چې نه خای خلک نه کړی شو وغیرہ نه نه نه خپل خبرې دي او کنه غي مو چې راته موږ نه نه دا کارونه خو دې نه نشو ویل دی به نه نه کار کیو نه نه نه خبرې کی ها مسواک شو سرمن غزل وغیرہ دا خو مشترک دي کنه والله اعلم نو دې خو بقیه ساتي تاسو به درنه کی اما كانوا يعملون فصدع بما تؤمر نهم تسلی تو اظهار کوا بما تؤمر دا غسو جتا ته حکم کیږي واضح اعلان کوا فصدع کلو بیانو کا لکه څنګه چې شیشه اخلاص کې او ټول ولې دل شي دا ته بیانو کې د شرک د اړه په خورا ورشي بیانو کا واضح کلو واعرض عن المشرکین لسم مخواړه د مشرکانو نه هیته وګورم بل بیان کوا او ستاره طرف نه غیله کافی او غیله به سزا ورکو دا او مکه کې خلق او خپل رشپګ نمونه او بسرین ذکر کړو چې هغه به استنزا کوله خندنې به کو الله وي زبول ورکم سزا المستهزئین دا ځان له دلوا او مقابله کوونکو د پیغمبر او دا نبی اسلام عادتو چې کله با وته تکلیف ورسېدو نو ضرب مانځه ته مخکې مونږ به کو واعبد ربك حتى ياتيك اليقين عبادت کوا درپل تر دې پورې شراشي تا تمارګ اته نبی او نه نبی د دوه آیاتونو کې دعوت توحید ذکر کړه په اخر کې دا د مفسرین ذکر کوي چې دا معلومیږي د واعبد ربک نه چې انسان لکه مکلف دی نو تر مرګ پورې ښه تر سوچ دا غږ ژوند شته او تر سو پورې چې دا غو یقین او عقل فزای دی ځکه چې یو سړی عقل ثابت او روغ نه په باندې موږ واجب دی فرض دی او چې عقل له ختم شنه بیا خو بنشته په دا وخت کې دیو چې نبی له سلام ویلو بخاری ذکر کړی دی چې حدیث پاک کې ویلو صلی قائما موږ کوا چولاله او درې دیش فیلم تستطیع فقاعدا کتاقت دنی دغه شان نبی اناس یې مسکو فیلم تستطیع فعلى جنب او کداغه طاقت دیني نو په اړه باندې نو لکه انسان طاقت پوری وي اجدغه حتی ورته چې عقل بیا کار نه کینو بیا خو بنشته مونږ بیا خو چې هوش راشي عقل راشي اله وکي دا دې کې بعض دې دین خلقو دا ویلو چې د یقین نمراد معرفت ته څنګه یو مقام دی یو درجه چې تاغه ته ورسېد او پوه شي معرفت ته حاصل شو نو بس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 شو په سابقینو باندې مخکنو مجرمانو باندې دې صورت کې نزول د عذاب ذکر کړي په موجودینو باندې چې موجوده کوم مجرمان دي ستا خلاف دي پاغي به عذاب را زیو راغی دا شان د سورۃ الحجر په اخر کې دعوه توحید ذکر کړي وا فسبح بحمد ربک واعبد ربک نو دې سورۃ کې دلائل عقلیه ذکر کړي په دغه مسله توحید باندې دریم ربط داره چې مخکې سورۃ الحجر کې تخویب ذکر شو مشرکینو د پاره ناریو چې زمونږ خو کم کار کو دا به دې نه دی مو سره دې دلایل شته کم دلیل له نو دې صورت کې باغ دلیل ذکر کړي او باغې باندې برج کې چور دي دا باطل خبر ځان له دلیل ګرځولیو رد په دلیل باطل له مشرکانو عذر باطل له مشرکانو باندې د دې صورت کې ذکر کړي دا صورت تعلق د مخ کې سورۃ الحجر سره داوه د صورت نزول العذاب علی الموجودین اتا امر الله عذاب پراوه نشي بچ کېده او هیڅ راو او لار ولا د خلاص نشتا عذاب به پراش نوراتل د عذاب نزول د عذاب در صورت مضمون ده تر 34 آیات پورې سلور شپه سلور درشم پاره کې اول داو ذکر کړي داور توحید ور سره ذکر کړي او دلیل نقلی وحی ذکر کړي دلایل عقلی ذکر کړي نه پوره یو باب کې نو کثرت سره بدلایل عقلی ذکر کیږي او بسې په نور بابونو کې هم او بده کې ذکر دې د خلق د امور عظامو چې ورته څومره لوی لوی سيزونه دي دنیا کې الله پیدا کړی دي دا غو وحدانیت او قدرت باندې دلالت کوي مطلب یې ادارې چې هر شی الله وي ما پیدا کړ هر څه دا یو قسم دلایل دي دویم قسم دلائل ورستو ذکر کئی چه هر یو سیز زما منقاد دے ما تا عجزی کی فریاد کئی دا دویم قسم دلائل لی دریم قسم بذکر کئی چه فیدی د هر یو سیز ابرکتونه دا د الله د طرف دی هر سیز ما پیدا کړ او هر یو سیز ما ته منقاد دی تابعدار دی او پیدا د هر یو سزنه هغه زماره طرف نه دي ان الله طرف نه ذکر کوي اول باب کې دعوه ده اتا امر الله راغ عذاب د الله راغ حکم د الله فلا تستعجلوه استاسو تلوار مکوي د الله حکم راغ راغ مطلب دا چې بشک او یقین دي چې راوشي د یو څه په وقوع اپراتلو کې چې شک نه نو دا څه وګڼه چې راغلی امر د الله سره نیو دا چې عذاب ته مراد ده بل مفسر وضاحت کی دا وی چې امر د الله سو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا ویلو چې زه بستاده جماعت او استاد مشن او ستا دا ملګری ټول دی به دنیا کې غالب کوم دې سره به امداد کوم او بل طرف ته کوم مشرکان دي مخالف دي د حق ناری به مغلوب ګرځوم کمزوري یا دنیا کې د مؤمنانو په لاس باندې آخرت کې به شک خبره چې الله په دربار کې به بیا ردی حاضری او شرک او کفر سزا به ولور کوي نو دا وعده او فیصله چې صدا الله وی راغله واخره نږدې شو بیرته نه ده دنیا کې وته په بدر کې وخوله جو ورته چلو کده کافر او مشرکانو سره اخرت کوم یقیني ده د قیامت پر راتلو کې شک بالکل نشته نو ځکه یو چې بس دا څه شو لکه چې راغی عذاب الله پاک دې دا دعوه توحید ده اول د صورت دعوه اتا امر الله او بیا توحید دعوه ولی دې دا مسله نه مني سبحانه و تعالی عما یشرکون په دې عذاب را روان دي بس نږدې دي او اړوخ په پکې ډېر نه تیر پاک دې الله او چته دا سنا چې دې وسره شریکې په دې باندې الله رب العزت دلائل را لګلی د اسمان نه ملائک په ټول گواه دي ينزل الملائکه بالروح را لګي ملائکه په وحي سره من امره په خپل حکم ټول ملائک را لګي نه د جنس ملائکه نه باز را لګي الملائکه حفظت الوحی چې کوم وحی باندې مقرر دي بعض سورتونو سره د ملائکو اور لخر نازل شوی دنیا ته اصل مګي زی راځي نو ملائک الله را لګي د دې وحی په حفاظت باندې اور دې پر رسول باندې ابراهيم عليه السلام سره کوم ملګریو ملائکونه نو هغه ټول مراد ده حفظت الوحی ورته الله هغه نازلې بالروح په وحي سره وحي ته روح ودا ولې څنګه دا بدن په روح باندې ژوند دی او تازه دی دغه شانته د باندې روح دا په وحي سره ژوند کیږي او تازه کیږي ستاله بدن لپاره ضرورت د روح دی نو سوچ ولا غوړه کو نو اخري پیغمبر ولا غوړه کړه الله اعلم حيث يجعل رسالته الله پوری کنه چې کوم ځای کې خپل رسالت وکړي څوک دې لپاره منتخب کی پټول بندیانو کې ګني خلکو ډیر شور جوړ کړو چې ډیر مالدار شتا ډیر اوچت خلک شتا ولې دې ته دا مقام حاصل نشي نو ملائک هم را لېږي انبیاء هم را لېږي څه د بار ان انذرو چو یرا تاسو انه لا اله الا انا فتقون چې نشته لا عبادت مگر خاص دی هم پس یې لګي زمانہ دا دعوت او توحید په دې باندې ملائک وحرا ولید انبیاء را لېږل شوی دي دا الفاظ دی الله د وحدانیت لا اله الا انا سورت انبیاء کې چې وایي لا اله الا هو نور سورتونو کې مرাজি سورت بقره کې ذکر شوی سورت مؤمن کې مرাজি د دې ټول مضمون یو دی معنی بالکل یو ده خو د مقام مناسبه په مختلفو الفاظ سره ذکر کیږي فتقون فسرګه زمانہ یا رسدا زما د عذاب نه ویریږي فتقو عقوبتي لمن خالف امري وعبد غيري ابن كثير رحم الله وي او یریږي زما د عذاب نه دا چا د پاره چې زما د حکم خلاف وکي او زمانہ سوا د بلچا بندگی او تعظیم او عبادت وکي زما د عذاب نه ویریږي تاسو په دې مسله نه پوهه انه لا اله الا انا په دې باندې اوس دلایل عقلیه شروع شو او فسر ذکر کړی دی چې دا مخ کې وي ينزل الملائکه نو دا دلیل نقلی د ملائکه نشه او بالروح یو نه دا پکې وحی دلیل شه دلایل عقلیه کثرت سره دا غي خلاصه دارا چې هر سما پیدا کړی دي امور عظام چې هغه ته سړی فکر وکړي الله وحدانیت ته معلومول شي هغه با سيو دې سپوره سيزونه ذکر کړي دي مقام کې خلق السماوات والارض پیدا کړی اسمانونه او زمکا بالحق بحق سره تعالی عما یشرکون او چت الله دا غسنه چې دیو سره شریک وي یو ځا چې زمکا اسمانونه به اسمانو پیدا کړ زمکه مضبوطه پیدا کړ او د دې حفاظت وکړه دغه حق د پاره پیدا کړی نو مخلوق هغه ته نسبت کوي او دا وی چې د سره شریکان دي د سره راخواله دي تعالی عما یشرکو الله وی دا مشرکان چې کومه برخه جوړې کړې دي دیو ته بخره وي نو دا الله د دې نه پاک دی خیال وکوي دې ځای کې دلایل عقلي دي نه ات باندې دلالت کوي داغه مسله ته د وحدانیت د کیږي ناغه بزان لشمار کې راولو دلایل عقلی ځان لري دا اول دلیل عقلی پدې کې ذکر کړه اسمانونو ادزمکو دو ذکر شوخه اسمان ته وګوره زمکه ته وګوره دویم دلیل عقلی خلق الانسان من نطفه پیدا کړی دی دا انسان د نطفه نه د یو ساس کې نه پیدا کړی دا د الله قدرت ته بل څوک دا څنګه شي کولی چې د نطفه نه دی څوک پیدا کی د حد نطفه را سورته چون پری چکر دست بر آب صورت گری دا خواغا ذات تے چوبو لیدا سخیستا شکل ورکل دی لکه یو خیسته خاپیری انسان څومره خیسته دی او بل څوک دا نشي کولای ښا ولې دې انسان ته جو ګوره نور دا خپل واخیر دی فاذا هو خصيم مبين نا صاحب دې جګړه کوونکی ښکارا پیغمبر سره جګړه کوي شغوت د قیامت اثبات وي دلیل ورته وي هغه سره جګړه کوي هر حق بر سره جګړه کوي تر دې پورې چې د الله رب العزت سره په جګړه شروع کړل پیدا هو خصم مبي سوي خلقني ولا يعيدني پیدا کړم خو بیا مې نشي دوباره کوله نبی له سلام ویلو توکانې توکلل تلیکه او وی وی چګور الله رب العزت فرمایي حدیث قدسی یا بنا آدم ابن آدم انا توجزنی وقد خلقتك من مثل هذه تب ما سن کمزور کې دلته دوباره نشم پیدا کوله ته ما داسې یو څه نه پیدا کړی ته وګوره چې یو ساس کې نو سپاده او ته نه انکار کې چې ما بیا نشي دوباره کوله تخپل حقیقت تو وګوره کړه ورځ تر ورځې د الله قدرت ویني نه چې پیدا عشق کې په دنیا کې نه صاحب دې جګړه کې ښا مبین ښکار لګیا دریم دلیل عقلی عمر اعظم بیا اخر کې اوس مارو والانعام خلقها او ساروی پیدا کړی الله دې لاره لکم فی حادف اون ستاو د پارا پدې کې سامان د سر زیره دف اون غلاف البرد امام راغب وای چته په سرزین ازان بچکه ناګه ته دې فون لوی لوی صادره بلاستنې تلانه او بلوزره دسه درانه صادرونه او بلوزره وغیرہ څومره چې دي نو دې نه پیدا کړی دې سارو ده وړونه ومنافع او پیدې دې تاسو د پاره په ژوندانه ته مختلفه پیدې اخلي کارونه کسبونه مهنتونه به کوي او په وړي ماسته کوټ شملې کورته وردا ته خړای ومنها تاکلون او دینا خوراک کوي تاسو چې ذبح کینم ته خوراک کوي کنه منافع او کدالي سرمنه قیمتونه سره راغلي کنه ولکم فیها جمال او تاسو د پاره په دې سارو کې خایف دی حين تريحون کله چې تاسو ما خام راولای وحين تسرحون او کله چې تاسو سحر کې بوزای او کله چې اوسړې ماقام مازیګری کرا ولي د سر نه یا د خپل پټي ورټنه نو دا وخت ډېر خوان کې ډېر مزه کوي چې څوک وته ګور نه غم اول ساري ته وګوري به مالک ته وګوري خوشاله شي دا وګوراته نو دې لومبه ذکر کو طریحون جما خام یې تاسو راولې ولې ماړی ټول توجه ورته کنه چواړه به تم پاتمایې چې باندې کې مختلفه فائدې دي نو دا پکې فواید د انعام دي ښا د سارو فائدې چې سامان نه ته جوړيږي فائدې دي خوراک ته کوي خایس په جوړ دي وتحمل اثقالکم اوړي بوجن تاسو اوړي بوجن تاسو الا بلدن اغه کلو خارونو تا لم تکونو بالغیه چنه تاسو رسیدون کې هغه تا الا بشق الانفس مگر پښلولو د خپل ځانونو چې ځان په زړه زړه کې اذان په وژنې نو الا باغ سز اورش نه شوړې په دې سارو باندې ته کې دې مخ کې تور پسې ابي غمر روانې ویرسه دز د غرونه شته چاره ته یو باندې دې ځای نه وګوري او کور پکې په نظر راشي نو تبای کې دا ستوره دي دومره بیا او بلې مضبوطو کچرو ټټوانو باندې دا دومني بوره وروړو د سامانونو وړي هغه سره ته راسي دا باندې کول شي فتحمل اثقالکم تاسو بوجونه او چته یې خارونه تا چې تاسو هغه درسېدون کې نه ها چډیر په ځان ستړي کې که ګڼ کسان راجم شي وړي نو هم به ډېر سخت تکلیف مو میخه ان ربکم لرؤوف الرحیم یقینا نستاسو نرمی کون کې او رحم والده تروفن نرم ذات رحیم رحم والده ذات چې تاسو لپاره دا تنظیمات وکړه والخیلا او پیدا کړی دی اسونه والبغالا او کچر والحمیرا او خرو او د عربو په علاقه کې دا ډېر مشهور هغه خپې جندل پاره کې د کچرو او د خرو سورلي معيوب نه و بد نه شو غنلې لکه دلته اوس ته وطن ته وای نه غوي سره د خره سورلي د دې وجه وی هغه ډېر زنده دل سړې د هندستان هغه ته چاوینو نه غوي چې نه په حجاز کې خر نشته الته حمار دی تبو د دلته خر وې الته حمار دی او حمار داسو چې داغه په مخ کې مضبوط اصول هم څنګه ښکاري دا داسې مضبوط خو او کچر چری کوم تیز سورلی کولا کوم مضبوط رفتار کو نه اصل او تم نه رسیدا دیو جدا سم موقع په کرا غلې چې خر والا سره بچا اس بدلو نو باغ نه بدلو ولې چې هغه مضبوط خرونه دي والحمیر او مشهور په دغه علاقه کې ښا سفه دې ری پکې لتر کبوها چې تاسو پکې سوار لیو کې وزینه او خایست ويخلق ما لا تعلمون او پیدا کی الله هغه سوچ تاسو په نه پويږئ تاسو نه پیژنئ دی وخت سره څومره سوار لې جوړ شوې ګاډي را وتل زمو مشرانو ته نه معلوم انا غي پیژندل انا غي منل اوس دی وخت سره دا څه سوار لري چا معلومه دي راتلون کې دا ورکه برا پیدا شي چې مونږ ته نه معلومه ان مونږ اورېدلې ده نو لیدلې ورستو نسل به ویني چې هغه بل په بل نه مونږ سوار لای الله تعالی نه چا بل څنګه ما لا تعلمون کې هغه ټول راوس تر قیامت پورې ښه دا وګوره دنیا سفر دی منزل دی د یو ځای نه تر بل ځای پورې لږ مزل لکنه نو هغه د بار الله رب العزت تاسو له زمره تنظیمات وکړو سوالې لارې نو زرتا هغه منزل خې چې باغې باندې باندې آخرت ته رسی هغه حقيقي سفر دی او ډېر طويل سفر دی او دا د یقیني سفر دی چې اس وخت بچ نه دی څو کوی چې دنیا سفر اونې کې کنه او آخرت سفر خرچا ته پروت دی کنه نو قران مجید د دې ظاهری سفر په ځای باندې هغه لوی سفر یادې وعلى الله قصد السبيل او په الله باندې بیان دې دلارې نه غي ومن هاجائر او د دینه کګي وګي لارې مشتا الله برته چې کوم لار ذکر کوي هغه بالکل نه غلا قصد السبيل یو معنا ده بیان دلاره ته توحید ذکر بدرته کوي دین اسلام برته کوي چې ته روان شي ومن هاجائر اچا بیر غره کګي وګي لاره خیال بګي چې قدم له نه خوځي اکو او خوای دا او خوځد نو بیا با پنی غلار د لګرانی کنه دوی معنا اول معنا چې کوم شو د ابن عباس رضی الله عنه ده چې بیان دی په الله باندې د نه غلا یبین الهدى والضلال دوی معنا د مجاهد رحم الله وعلى الله قصد السبيل او خاص الله تعالی ته دل کې په نه غلار باندې الله ترسي قصد السبيل نه غلار چې لار د دین اسلام ده او کچره خو خوي دا الله نو هدایت به کړو تاسو ټول ته اجمعين په یړه به تاسو مسلمانان کړي وي هنا دلایل ته ذکر کی چې تاسو خپل سوچ او فکر وکړي څنګه تاسو هم انسانان یې کنه او بخابت بوئیږي ګور اول دلیل عقلی سو خلق السماوات والارض دویم خلق الانسان من نطفه دریم والانعام خلقها نو پاغه باندې تر دې ځای پورې بحث کو فواید ذکر کړو امور عظام ته ګورا اسمانونه پیدا کړل زمکه پیدا کړه خلق الانسان انسان پیدا کو دریشو سلورم من نطفه نطفه پیدا کړه پنځم انعام پیدا کړل او شپږم دپ اون سامان پیدا کو سمرا ګران خرچيږي خلک په لوی لوی قیمتونه اخلي ځکه چې ویجمې کې بکار راځي کنه درانه سيزونه او هم منافع دې پیدا دي په دې سارو کې تاسو سمره پیدا ګرځولې بیا دې دې کې فواید یې ذکر کړل د انعام چې خوراک څه کوي تاسو لپاره پکې خایس دي استاسو بوجونه وړي ارستوی د سورلې لپاره دی خایسته سو پنځو پورې فواید ذکر کید انعام دا په ځان له عنوان شو او دا شانته ورپسې اتم نمبر والخیل والبغال والحمیر اسونه پیدا کړل نه هم کشر پیدا کړل لسم خره پیدا کړل نبی علیہ السلام فرمایلو حدیث کې راځي چې منه کړو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم اللحوم الخيل والبغال والحمير دغه خدا سنو خشرو او خرونه دینه منه کړو چې دا باندې خره او یو لسم ويخلق ما لا تعلمون پیدا کیه غسو چې تاسو به نه پوهیږئ تاسو نه معلوم یو لسو دا پدریو دلایلو کې ښا باران ته وګوره الله وبروري نو څومره فواید پکې حاصل شي شراب د سکو تنظیم وکړو چې کویانو چینو کې دلو بجا میکړي او داګه نه شجرون بوټي پیدا شي ورشوګانې غټه ونه واړو بوټي تاګه کې تاسو لګیا یو سروي سره وای کنه تسیمون سامیا سومو سارو سارو ته ویل شي انبي له سلام منع کړو ابن ماجه کې حدیث راځي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن الصوم قبل طلوع الشمس چې د نور خاتون مخکې مخکې وساروي نه سره وي دې نه منع کړو او نن چې تا وګورنه د شپې به ساروي سره لکه دا ولې یاره دروازه بیا مو نو سمې ګنا دا غوته چې خلکو بسونه خوشي نه دی واخلي ها هغه د کابلیانو د شپې د مولا بانګ ملګری سره دې نه منع کړو هغه د روز رانه دی بوزي چې او پکې دا پیدا حاصل شي په حين تصرحون چړې په خوشاله شي الله شکر ادا کړي او بل نقصان خطر پکې نه ښه ان فی ذلک لآیه یقینا پدې کې خامخا دلیل دی لقوم یتفکرون د پاره دا قوم چې فکر او سوچ کوي شپږم دلیل عقلی وسخر لكم الليل والنهار او کار کې لګولې تاسو د پاره شپه او ورځ هغه لګیا دې په خپل ترتیب باندې چلیږي دغه انسان ستاده پاره کړی څومره لوی انقلابات په ټوله دنیا راولي کنه والشمس والقمر ورځ بګمای والنجوم مسخرات بامره او ستوري مسخر دي په حکم د الله مفسرین ذکر کوي چې ده په جدا عنوان سره ذکر کړو والنجوم مسخرات بامره عنوان ول جدا کوله ځکه ستورو کې ډېرې پیدې چې باندې راغې نه نه خبره نه ډېر په خصوصیت سره ذکر کړل ښا څنګه موږ ته معلومه دي پیدا چې قرآن دا غنه ذکر کوي او ډېر فائدې دا دي چې موږ ته دا علم نشته او موږ ته راځي هغه فائدې ان فی ذلک لآیات یقینا بده کې خامخا دلائل دي لقوم یعقلون دا بار دا قوم چې سوچ کوي او وم دلیل وما ذرا لكم في الارض هغه څه چې پیدا کړی تاسو لپاره پسمکه کې مختلفن الوانو چې مختلف دي رنگونه داږي ان فی ذلک یقینا بده کې لآیت لقوم یذکرون خامخا دلایل لپاره هغه قوم چې عبرت اخلي تاسو د پاره وګور په دې دنیا کې څه پیدا کړی مختلف الوانو څومره څه چې داږي مختلف رنگونه دي او کیفیت تی او نوعیت تی ځان ځان لا کبه میو کې واخلې کبه نور فصلونو خوراکونو کې واخلې کله دنیا لا عام سزونه دي نو سيو شان او بل شان دي کنه خصوصیات جدا جدا ځان لا ځان لري نو هغه چا لپاره پکې دلیل دی چې عبرت اخلي اتم دلیل عقلی وهو الذي الله غذات سخر البحر دا چې دینو منه د دې دریاب د بازه بازه پیسو نه راوځي منه کې اشاره هغه ته د بازه زینو نه ښه دا نه بس ده په خپل ورکته کړه ته د بل اسکو مولا جواهر بروزي دا ځان له زینو کې منه وځه کوي نو کالی تر وباسه د بازه نه د بازه نه وخه خړای وتر الفلک او وینه تو کیشتای مواخر اشلون کې فيه په دریاب کې سمره لوی دریابونه لري چې دا غي یوې چپې ته تو ګورنو حیران بش ټاټه وي موجوده وي هیبتنا کو محیب دریاب دی او ستا وړه هون ته کیشته چې دې وګو ته پوزا را مکړه روانه نه کنه وتر الفلک مواخر فيه دا وبشلی په دې دریاب کې نو الله تعالی پر تنظیم کړی چاري چپو تو ګوره دا غلوی بحری جازن نه چې د یو محلي یا د یو کلی په نسبتي نو هغه په کوته سره دی هغه چا پوتا او وړه کشته پکې اوړي وروړي روانه دا چا دا الله رب العزت تنظیم کړی ښا ولتبتغوا من فضله او چولې دا تاسو د فضل الله نه ولعلکم تشکرون اده لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ چې د الله نعمت شکر په ادا کې کنه الحمدلله هو نه هم دلیل والقا فی الارض او ورزولې په دې سمکه کې رواسیا مضبوط غرونه القافل ارض دې دنیا کې دې سمکه باندې ورزولې رواسیا مضبوط غرونه ان تمید بكم چون خوځي پتاسو ډېر اټینګ کړی دا چې تاسو باندې حرکتونه کې بے ځای او خطرناک او تاسو په تباشه الله دا تنظیم هم کړی د غرونو باره کې مفسرین ذکر کوي چې نن هم خلکو تحقیق وکړو دا یو منله چې ګوره دا غرونه چې دي نو دې کې دا پیدا را چې معنی او دې د کثرت زلزلو لپاره دا غرونه چې دي کنه کدا نه ولا وه زلزلې او مصیبت وو نو دې لپاره معنی او دې دا پیدا را او هغه حرکت چې هغه د زمکه او دایمي سکون یا حرکت د قران مې دې ذکر هغه سره نفیان یا اثباتن تعلق نشته ځکه هغه دا حرکت نه یادې دی دی کوم چې سنځانان وي کوم چې مکه ګرځي حرکت کې وغیرہ نو قران دا غي سره دې خبره نشته دلته خو هغه یادې چې دې باندې زلزلې یو کپ کپی نو قران دا غي نه کوی چې معنا کړی دی ښا وانهارا او پیدا کړی دی نهرونه وسبولن اولاره لعلکم تهتدون دې لپاره تاسو لارو مې مقصد تورسه انهارن نهرونه دل پیدا کړی اته خو نه نه غفل منبع چې کوم زیوی دا خو د خرن روزي چتا خدای الله دې رحم دا وګوره چې په ملونو مزل کې خلک بوزي دا وبو اول تکي او بخور په کې او سکول استعمالي بجلی ته پیدا کړي کله رب العزت دا څنګه کولې دا وبو یو ځنه بل خوانه شوی تلې زمره مسله نو انهار نهرونه دل وګرځو چې کوم غوای بوزینو بوتلیش او لارې پیدا کړې کلار نه وینو خلک بسنګ ګرځیدو وخت به ډیر ضایع کېدو ستړي کېده به پوره مسله به وره ګډ وډ به وعلامات ا پیدا کړې دي علامات مختلف نه خې چې باغې باندې اوسې په جن دي شي د لارو خپل علامه او نه خې چې کوم ځای کې وړې وړې ډیرې دي یا مضبوطې ونې دي غرونه دي کاندې کباري نه دا علامات دي کنه په دې باندې اوسله مقصد سره سي دي چې نه چلو کو دا غلار ده هغه پلاني ګټ سره تختو ګټ سره درمن ګټ سره تاسو نمونه ولې کې کنه پار دی نو پیجن دي چې په دې باندې علامات چډیر فکر او سوچ کې نه په هر یو څه کې علامه شته ګورا داسې ماهران شته چې لار په خپل علامو پیژني ته وګوره نه بپوي چې هغه راشي نه غوي دا لار ده کنه نه ګوري یا دا سارو د پچونه یا دغه د خپل نه خونه تر دې پورې چې او مستر ذکر کوي شبیر احمد عثماني رحم الله چې ما په خپل په دې عربو کې داسې باندې لیدلو چې خاله به راو تاسو به کړنو باغې ویل معلومه ولا چې دا ستل ده د منځ ماهرانی کنه دنیا کې هغه پیژنې چې دا لار ده نه ده علامات دا شان دی باندې ده مبارک علامه چې بیمار دی روغ دی او دا څنور مریضو باندې پویدل د طبيبانو کار دی چې څومره وسزینو وضاحت پکېشته علامات ډېر علامې وبالنجم هم يهتدون او په ستور باندې دا خلق لار مومي ستور باندې د لار کاری کنه یا قطب نو ما ته وګوره یا د شپې چې بار اسمان ته وګوره نو لار ته معلومي وخت معلومي دا ځان ول مهارت ته ډیر په ډیر پکې دې ده پوره نه دلایل عقلی ذکر شو اوس پاره کې امور عظام نو یو لس موږ شمارلې و یخلق ما لا تعلمون بوله نو بده خوا ګوره اوس دولسم راوړې د بارنا او بو ما ا او به پیدا کړې دي بل څو بو پیدا کی تډیر زور لګونه پیچ تو او کلیه باندې عملو کا فارمولا باندې د مسوره جوړې کې وو دا الله پیدا کړی نو ګورا سورۃ الرحمن په کې راغون کو فبأي آلاء ربكما تكذبان یو در زله الته کې دا آیات ویلو او دلته کې په یو باب کې یو در دلایل را جمع کړو ته سورۃ الرحمن نه مانی دې سورۃ کې مختلفو سوراتونو ذکر راوسته ښه مخکې وی پیدا کړی انسان من نطفه د نساج کینا پیدا هو خصیم مبین ګورچ غړکه سورۃ یاسین په کې راوسته اولم ير الانسان دا انسان سوچ نه کوي چې دې مونږ پیدا کړي او پیدا وکړې مونږ مبین وګوره دې جګړه کې د خپل راز سره اشرت انعام پکې راوستو چې ول انعام خلقها لكم الذکم دې فائدې ذکر شوی ادلایل عقل ذکر شوی دا څومره چې دل بناره پکې راوستو دا شانته فلا تستعجلوا کې څومره سورته ناراضي سبحانه وتعالى عما يشركون ده سمرة سورة نراغستر او سورة انبیاء پاکی امراغستر ان انذرو انه لا اله الا انا دا خدار پیغمبر دعوتو نو د سورۃ الرحمن هغه نعمتونه پکې راوستل چې ته دا منی کنه منی اتر دین انکار کې ها دا خو دلایل شو او ذکر د امور عظام شو چې او دې پورې ذکر کړو نو څنګه خپل عنوانات وایو په دې لږ مقام کې ښا یو فواید د انعام تو ګورا سامان دې پکې پیدې دی خوراک ته کې زینت ته ابو جن د لوړي اسورلې په کاوي دا انعام ته اشاره وکړه دویم فواید د ما دی دا دویم عنوان دی دو بو پیدو تاو گورا پسنن بزرغونی کی تاسو تیو بس کئے اصفائی جامع پاکولو اسم رجل ابو استعمال دن اغیر طول دا پکر اشارہ اکڑا درے معنوان فوائد البحر تاو گورا دا دریاب پیدو تا وقت رو باسی اخری کالی تی حاصل آئے تجارتو نا پکی کوئے او کشتے دا پکی گرزی کنا سفرو نا پکی کوئے دغه شانته بجلی ته جوړاوي یو سره پکې داوم پیدا دي فواید البحر او څلورم عنوان فواید الفلک د کشتو پیدا تر وګوره څومره لوی لوی بحري جهازونه د سامانونو وړي د جنگ په کار راځي دغه شو پنځم فواید الجبال د غرونو فائدو تا وګوره سمکه راټینګ کړی دا ادا شانته پاره کې څومره واخه پیدا کیږي غیاګانې او خشاکونه لوی لوی ونه دا د غرونو په دوه اشاره ده او شپږم فوائد الانهار والسبل د نهرونو د لارو په دوه تا وګوره سړکونو ته وګوره کنه څومره ګاډي په ګرځي په اسانه مقصد ترسه ان نهرونه د پیدا کړی نن ټول کوشش د حکومت په دې چې نهرونه خواره کې په ملک ادا شان فوائد النجوم د ستورو په دوه تا وګوره قطب نماره ته جوړ کو لارو ته معلومیږي ها او دا غناګار شیطانانو حفاظت شروع دی د راجم کړل نو اس نتیجه ذکر کیخه چې د انسان په سوچ کو کنه افا مې یخلقو آیا هغه څوک چې هغه پیدا کول کوي کمل لا یخلق پشان دا هغه چا کې دي شي چې پیدا کول نشي کولای په خپل مخلوق دی یو خو هغه ذات ته چې دومره نعمتونه پیدا کړل براخ کا تا چا پیرا اول خو هغه مخلوق دی چې څه اختیار نشته لري د ماشه د وزن عمر اختیار نشته اته ول نسبت ورته کې کنه اته ول اختیارات ورکړي چې نه کنه دې برخشتا ا د دې ډېر لوی طاقت ته ا د دنیا پر دې مبارکات باندې راټینګ لا آباد نو خالق او مخلوق دا یو شان کې دي اما ما يخلق كما لا يخلق تقابل او غزل صفاتو آیا غزا ته چې پیدا کول کوي برابر دا چا کې دي شي لا يخلق چې پیدا کول نشي کولی افلا تذكرون تاسو عبرت نه اخلي وين تعدوا نعمت الله لا تحصوها دا مخ کې چې تاسو ذکر کړل دا خو سړیا څنګه نمونه قدرې و او کنه دا هغه د لوړ ډیری او د فرد نه چې معمولی موټي کې فراواخلې غنم او بشو وغیرہ چې نمونه راخه نو کته ټول نعمتونه یادې دا ورسو نشش مارلې الله چې کوم ذکر کړی دی ابم ډېر پګران اشمار چې قران کې ټول راغلي او د دین علاوه چې ته شورو کې یو یو شمارې دی خو دې ته اشاره ده چې کستانه د الله په نعمتونو کې کوتاهي شوی نه شکر شوی نو ګورا وسم کته توبه واسه الله بل معاف کی او بل بخي آینده بدر باندې رحم وکي یا د دې نعمتونو په شکریا دا کول کې باندې کوتاهي شوی نه الله معاف کی او بخي وکته توبه واسه نو یو خو با الله تعالی نعمتو کې نور د شګو نه معمولی او زره قدر یو شګه نشي پیدا کولی یو پانه قدر نشي جوړولی وهم یخلقون ادي په خپل عجز دي مخلوق دي پیدا کړی شوی دي په خپل پیدائش کوم الله ته محتاج دي ځان کې طاقت اختیار نشته نو کما ملي کندم چې په بدن نه ځان نه شي پورا کولی ان المخلوق نه تاسو کړه لري ول سمره له مرتبه ورکړه دا عجز دي د مخلوق دا معبودان معبودان باطل او چې خلق و دغه نسبت کو دا غي عجز یو لا يخلقون شيئا نشي پیدا کوله ادوی مهم يخلقون بخبر مخلوق دی او درم امواتون ملدی غیر احیاء امر څه ته ویل شي ندی ژوند دی قران وی امواتون ملدی ندی وی ندی مړو ولې وی ژوند دی خپلانی په خوب کې لیدل لري چې دی راغی او ګرځیدا نه ځوان دی لري موږ یې خوب کې لیدل نو دا شل پنځوس کال مخکې چې مړ شو یو باندې خوب کې ویلي نام ځوان دی لري په دې ولا خلک دوکه شي کړي یاره موږ خوب کې لیدل موږ ته وې چې ځوان دی هغه تا ته دا ژوند نه دی چې هغه بیا ستاسو شان ژوند دی هغه کینو د الله سره ژوند دی آلته کې دا څه ځای کې چې بیا تر راتل نه کیږي ښا څنګه ودا ته د دې ژوند سره آلته نشتلې نو دا شان ته هغه دا ژوند سره دلته نشرات نه ځان پوکا چې ته هغه بیا دا سره دی نه هغه روح راتلی شنه بدن تکلیف هغه ځای ته چې کوم ځای کې هغه دی چې نو څو په دا باندې مرګ نه راغلی دا هغه به څنګه دې ترای چې تکله په بلې باندې کې نه است کله تک کې نه است سوچ تا وکنه الله وی اموات من دي غیر احیا امر دې ته چې ژوند دي نه دي دا دې کې مفسرین ذکر کړو ښا شکم خلق عبادت کی تعظیم کی ناغه خو یاد سره چې دا دوامن مړی لکه بوچ د یو باندې شکل جوړ کړي دی د تعظیم کې نه عمر لږه صدا دې چې هغه فلحال مړ شوی لکه اولیاء کرام شو بزرگان شو ها جو بزرگ مر چکے ہیں فلحال چوس وس کوم اولیاء مړ دي مخ کې خلکا مخامخ به مرګ راغله او ژوند ختم شوی دی یا دا شو یا هغه چې هغه باندې مرګ را روان دی راځي په لکه وزیر علیہ السلام چې عیسی علیہ السلام باندې راځي موت یا نور دی وخت سره ژوند دی پیران وغیرہ دي او څو داغه عبادت او تعظیم او منښت کوي نو لکه چې اوس مخلوق باندې مرګ راځي پنا راځي هغه ستا معبود کې دي شي هغه ستا د منښت او تعظیم لایق کې دي شي چې ته دومره حد ترسه اموات نه خو مړ دي امر کېدل کې ان دې ژوند دي ادا خو به څه خبره کوي چې کوم اولیاء مړ شوی دي نه خلک تعظیم کې داغي په نوم منښت وړي او په قبر ولګ دي ها او تر دې پورې چې کله باران سوال کینو مغل منښت وړي ادا باندې هم پوښتنه چې دا واره سوال لکه په دې کوسو کې نو څه غوځان نه خوري په خوا به چې راځم کړو که کول به ټوکل دا به وړل قبرونو ته اول ته به ولې قبر د پاسه کې خودل دا کړي وي د مسلمانانو نو ځکه مفسرین وایي چې دا یا دی ښا دا بزرګان دا غي تعظیم کې عبادت کې و ما يشعرون ان بويږي ايانه بعثون چې کله به دې پورته کول شي کله به ژوند کې د قیامت باندې خبر نیو معنا دا چې نه خبر چې دی وکړه په خپل پورته کېږي یو باسم زم ایان یو باسم چې کله په پورته کول شي دا څو چر دی تعظیم کې او منښت کوي عبادت ولکې نو د دې نوم نه خبر چې دی وکړه پورته کېږي نتیجه د دلایل څه شو افمن یخلق کما لا یخلق دوه برابر کې دي شي الہکم الہ واحد الله سره بل الہ نشته کنه ته جو ته کوم خیال ګور نه غم نشته الہ تاسو الہ یو دی مددگار کار ساز مالک دنه په نقصان حاجت روا مشکل کوشا هغه تاسو یو ذات دی فالذین زجر پس هغه خلق لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه وروړي په آخرت قلوبهم منکرتون زړه انکار کوونکي وهم مستكبرون ادي تکبر کوونکي چې انکار دی وکړو ناخلی نه مرتبه سي استکبار لوی تکبر او چې تکبر درکې راغی نو بیا تر توحید انکار کوونو منکرات بیا خو نه مانی مفسرین دا ذکر کوي ښا چې ګوره سره د دې دمر دلایلونو چې قران ذکر کړو د الله په وحدانیت باندې په دې وړاندوم پوریږي او بیا هم یو قوم را پاسي او بده کې جګړه کوي او دا وی چې نه مونږ دا نه شو منلې نو دا خلک وسنګ د الله توحید تغاړه کی شری په دې دومره دلایلو کې سوچ نه کوي ازره کې تکبر او لوی دا استکبار دی نو دا خلق انجام کو ډېر د بربادي او تباہي لا جرم یقین خبر ده ان الله يعلم یقینا الله بوئیږي ما یسرون هغه څه چې دی پټ کوي او ما یعلنون هغه څه چې دی افکار کوي پټ او افکار جرګه ټول الله ته معلوم دي ته وی رد شرک فی العلم الله بوئیږي د الله په حال باندې يعلمو د زړه پټ څه افکار هغه الله ته معلوم دي بل څه نه پوهیږي انه لا يحب المستكبرين یقینا الله باغ محبت نکي تکبر کوم کو سرا چې د حق نه مخړی الیکن الله د خلقنا محبت نه ورکی بلکې سزا به ول ورکی عذاب به ول ورکی ادا که خلق ته توفیق نه ملاویږي ښا چې کنه دی به ایمان دراشي نور څه کوته دعوت نه ورکی نو قران دا دلایل چې دی وره دنو اثر په ونه کو نراشه په داغه نه تاسو کا چې ته قرآن بارا کې سوې ستاره به نازل کړی چې پاره کې دا مسله ذکر کړی ده کنه چې رد شرک په علم او کو په دعا او کو ولذین يدعون او پاره کې الله دو وحدانیت دلایل ته سوې ردی بارا کې خپل هم ګناونه کې لګیا دي ابل نور خلک گمراه کو نور مشک کې واچول دا غبوت بلا جدا دي او سره دې چې په دې خپل بوت پورې کمیږي بنا او دغه خلکو د بوج په لا جدای ښه الا سا اما یذرون وور ډیر بد دي هغه چې دې بوج راوړو قیامت کې چې دې کوم بوج را به مخکړي دا ډیر نه کار ډیر بد دي نه ستانه ګنا نه کمیږي او دا هغه غبر باندې سیوای پروتي مخکې وکنه یو دلونهم بغیر علم د خلق گمراه کوي نو دلته هغه نه مولا ذکر کوي یو خو تخویف دنیوي دی پر بسې اخروی او بده تخویف دنیوي کې مخکې سره دا ربط دی چې د حق مقابله کې خلقو مختلف کرتبونه منسوبې جوړې کړې خلک یاړو نو الله رب العزت پاغي باندې هغه مکرونه الټا کړو نو هغه تباہ برباد کړو او عذاب پر راوست او داوی نبی رسول الله ته چې دا ستا په دور کې نن لګیا دي او د حق خلاف منسوبې کیو جرګې کوي مدا یوازې اوس نه دا د ډیر په خوان را روانه مخکې هم دا څه کول ښه په خلکو د گمراه کولو تباہ کولو لپاره نو دا مهذب خلقونه ستکنه مسلمانان روکي او پزور په لاګو کې په دوکو په مکرونو هغه به مجبورې نو الله رب العزت دا چې وکړي دا یې خپل چتونه پر ورځي جادونه جادونه پر ورځي نه په دې دا ورکه خلقو لیدا ادا په خوانم دغه شان تر روانه الله دیو کې داسې چکم خلق نن ناس ته حق مقابله کې فریبونه منسوبې جوړي نو الله دې بیا خپل کورونه چتونه راوړي ستاسو د عقیده وجد الله سره شریکان دي راولې کوم دي الذين خلقوا كنتم تشاقون فيهم وې تاسو چې جګړه با کولې د هغه باره کې پیغمبرانو سره انور حق برستو سره چې چا بر توحید نو غستنه تاسو برا پاسې ده اجګړه با کوله چولې ته نه مانی ادا زمونږ مشرانو چې دا ذکر دی ویلي ادا چې د پخوانه را روانه ده ابا باز کتابو کې لیکلي ها نو هغه کتابونه چې دي دا خو تاسو خبرې چې کوم ګمراه لیکل دي دلیل پېښتا آی مصنف په نوم نه ذکر کې ځان په دبخ کوي نو ته دا یي کتاب خبره مانی تاسو به جګړه کولې دي په بارا کې کم دې دی راولې په دنیا کې هم رسوایي او په آخرت کې هم رسوایي هغه